اصطفى ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وقد خلق الناس في قوله تعالى وأرجلكم مسله همدا شروع چې وظیفه درېجانو مسله کو غسل استدلال دا حدیث نه خزان لدی ول استدلال دا آیات نه په نصب باندې د چې کله ارجلکم منصوب نو دې فدرې جنو غسل دی چې کله مجرور شي نو وظیفه د رجالو مسله چونکه اختلاف په قرات کې شته خو ترجیح قرات د نصب نه ده نو ترجیح غسل ده شو قد اختلف الناس في قول تعالى وجه كل فضافه قوم الى قول تعالى هم سحر رؤوسكم په تقدير د عامل د معطوف عليه او په عطف سره اضمار عامل د معطوف عليه او والنسق به بدعت وقد اختلف في ذلك اصحاب رسول الله اسلام ومن دونهم د رسول الله اسلام د وخت نه په دې کې اختلاف دی خو اکثر ترجیح نسب لور کوي نو وظیفه اصل شوه وزاد عبد الله بن مسعود روایت دی قرا وارجلکم بالفتح یو عطف شو وجوه باندې په اید باندې غم منصوب دا هم منصوب او چې هر کا معطوف او معطوف علیه اعراب یو وظیفه یو وظیفه د وجه او وظیفه د اید او غسل دین وظیفه د ریجین هم غسل شو او هم وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله وسلم أنهم كانوا يصلون فقال اريد ان اطيل غرتي زما دا اراده ده چې غره زما اوږده شي د تندي پړق زما اوږد شي اني سمعت رسول الله اسلام يقول ان امتي ياتون يوم القيامه پاکوالی ته به یې خپه چې دا دې ته پړقېدونکي بل نوم یې څنګه دقت ولا يتحد من المم كذلك په امت کې به بل څوک څنګه دی زیادت د طول غورې لپاره د بدل زو متادنیبو زیادت د د غرورې د پاره د غرورې ذوق او دغه ذوق د علی رضی الله تعالی عنہ او د حدیث کې څو تفصیل دي پاتې شو دا په اسراف او زیته کې راځي کنه راځي یو قول خدا دی چې دا په اسراف او زیته کې راځي ځکه حضور شاری ذکر کړی دی دا نه دې ته کول چې دی نو فقط ظلم فقد عصا وظلم وتعدى دویم قول دا دی د ټولې غرور لپاره زیادت دی د آل رسول لپاره جایز دی ځکه چه علی رضی الله تعالی عنه به دا کول هغه په آل رسول کی وو دریم قول دا دی چه دا زیادت جائز دی د هر مسلمان د پاره دا جایز دی ابو هرره رضی الله تعالی عنہ په آل رسول کې نو دا په اسرات ممنوع کې نه دی وایا پرېږدينو بلکې همدا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه وو وقضا مزایم دا زام د اهل تشیع دی او هغه عجیبه طریقې سره قیاس کوي يا څه په طريقې د نقد کوي يا په طريقې د معارضې په قياس استدلال په طريقې د معارضې کوي معارضه څه ته وایي اقامه دلیل علی خلاف ما قام بالخصم اقامة دلیل علی خلاف ما قام من الخصم حاصل دا دی چې زما سره دلیل شته اړې کشوي وي مقتدلی شته چې هغه دلالت کوي په دې چې وظیفه د رجلینو مسحد مقتدلی شته دلیل دی دلیل خو موږ صدا دی کوری نینو وظیفه مسح نه وی غسل نه وی نو دا به ساقط په تیمون کې نه وی وظیفه مسح نه وی غسل وی نو دی دا به په تیمون کې ساقط نه وی لیکن په تیمون کې وظیفه د رجانو ساقط تا وظیفه مسح شلو غسل شلو امت سنوي دا په دې موږ سنوي ساکت دی لکه په تیمم کې ساکت دی اکتفا په وجه او په یدین ده ترجیان هیڅ وظیفه نشته لکه چې دا وظیفه نشته نو پته ولګي چې راس په تیمم کې چې ساقط دی خدا ممسوح دی وضو کې نو ریجان هم څه شلو ممسوح په طریقه پوښ نه وظیفه د ریجان مسح نه وي نه دا به ساقط په تیمم کې نه وي لیکن ساقط په تیمم کې دی نو ذکر څه شولا مسح شولا لما کان عدم المال هر کله چې عدم دما یسکت ساکتای فرض غسل وجه الیدینو فرض آخر تا چاگا مسحرا فرض آخر تشده مسح تیرا حکم د رجعینو په حال د وجود الماء کې که حکم راس دی لا که حکم الوجه والیدین دا مقابل سوکړه معارضه وکړه اقامت دلیل الاخرافی ما قانون فخان من الحجت علی فی ذالک اوس دلا من جواب کو په نقد اجمالی سره دلا جواب تور کو او استدلال په معارضی په طریقه سم جواب تور کو دا دلیل دی بجمع مقدماته په یو ځل کې جاری کیږي او مدلول ثابتای دا په غسل کې په غسل کې ټول بدن مغسول مغسول دی حال دا دی چې په تیمم غسل کې یدین او وجه فقط ممسوح دي او د کل بدن څنګه چې غسل ساقط دی مسح هم ساقط ده تبت چې په جن غسل جنابت کې وظیفه د کل بدن مسح غلطه وي تعبير مې څنګه وکړو دا د دې د جمعي مقدمه دي په بل ځای کې جاري کیږي سنا ثابتې مدعانه ثابتې دې ته سوې هم نقض اجمالی نقض اجمالی د دې د بجمي مقدماتي دي په بل ذکر شي تابار دا مناظري تاسو شي دي کنه الله دې خپل فضل کرم کې هر څه ګډ ور دي خدای ته وسوال کوي د الله د البار کې هر څه شته خدای د رحمت نه ما یوسا خدای مناظري هم تاسو دا څنګه سپین وړي دي د دې وجنا چې تاسو د خبرې مخه نه پیژنئ چې دې خبرې چې تکې دې سنوم دي ته خو وې خو ته نوم وښايه دا ستا نقص دې کو معارضه ده کو دا منع ده کو دا ته په هيئت رد کې کو دا ته په ماده باندې رد کې دا به نقض اجمالي دې کو نقض تفصيلي دې کو زندگی باقی و نو سکه رحمت اجرا کړی دا آینده به پاره مونږ کو درس قران کې دا اجرا کوو چې تاسو د خبرې پرزه پېژنئ چې دا خبره چې مقابل کوي څه یې وکړو او بیا د هغې په طریقې جواب هم کوي فکان من الحجت علی فی ذالک وإن عدم الماء او کو وبنوی نو یب علی تیمم فی وجه و یدیه نو ساکت شو کړه چې فرض حکم د ټول بدن بعد الوجه والیدین دا ساکت کړی شو دی لا اله بدل بدل مس نشتی نو توزدین بدای استدلال پیښ کې دې ته ویل کیږي مسله د وضو لکل صلات سعد ابن ابي وقاص ته منسوب ده ابن عمر ته منسوب ده ځنه دی قائلو په تجدید د وضو لکل صلات هر مانزه لپاره احدث کول دویم قول دا دی چې تجدید علی لازمی چې مخکې د یو کار کړی هغه کار چې هغه طهارت پر موقوف دی د کسرات جنازه شه مرته قران شه دریم قول دا دی چې اله واجبېږي چې اختلاف د مجلس راشي اگر چې تعامل نه کړي د جمهور باندې باندې د امت لپاره حضور کل صلاتین مندوب دی واجب دی البته اجر په تجدید د وضو باندې هغه ملاویږي چې مخکنه او دس چې د هغه څه عبادت شوی او کچره یو کس دا شي چې هغه دوبو په تناشي لګي بهم لګي لکه څکه تجدید د وضو کومه ځکه چې دی د وضو نور اعلان دسعودی دا تجدید وجود نه دی بلکه دا مادی خودیا او سودا ده اما د ابتدانا ټیک دا چې څه وخت کې وضو د کل صلات چلیدل دی د دې آیات د وجنا اذا قمت من الصلاه فاغسلوا حدث خیر نو د امت نه رسته به دا رکه شوه دی صلوات متعدده پوزوی واحده امت کړی کوچری به فرع او تقدیر تجدید وضو چا کړی دی په امت کې نو د ثواب د پاره کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې اختلاف دی چې رسول الله اسلام وضو لكل صلاه دا هغه واجب و بین په تتبو او په تاراج دا ثابت شوی دا چې په حالات د سفر کې رسول الله اسلام صلوات متعددات وضوی واحده کړی اما په حالت د حضر کې رسول الله اسلام صلوات متعدده فوجي واحده کوي کوي دي کې اختلاف دی اخرنه قول به دا چې معلومي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تجدید د وضو لکل صلاتین رفع شوی دی سواک ته مساق به رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمالو دار صلات دفات والله علم وزي کې دې چې د ککې د رسول الله اسلام نشو ویلی چې عمر څه عمر غریبه ولیده ایا دا مسح په خفین عمر غریبه ولیده کنا صلوات متعدده پوزوی وحده دا عمر غریبه ولیده کوم مجموعه غریب ولیده او خیر زمنګ د پاره خو استدلال تام شو چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کاو په د واجبو کنا دانو دونو او به دې رفع شوی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو یا سفر کې خوشوي دا حضرت کې شوی دا کنه دې کې اختلاف دې قضا با قوم آیا فذهب قوم إلى أن الحاجين يجب عليهم أن يتوضؤوا لكل صلاة واحتجب في ذلك بهذا الحديث وجه رسول الله اسلام کان يتوضا لكل صلاتين دا قوم څوک دی والله اعلم چې دا قوم څوک دی دا په شیعاګان کې څه خلق دی اهل ظواهر کې څه خلق دی د دې نسبت چې دی د امت شوی دی د دې نسبت ابو موسی شری جابر ابن عبد الله تا د دې نسبت سید المسیب ابراهیم نخعی دې خط ورسره وایم ان بغاء او کو وجوبا فإن قال قائل ها او تاسو ته قرینه په دې کې شته چې ته تعین کې چې دا قرینه د نظر دا د وجوب نه راوي او سره څه وایي قال صليت مع عبد الله بن عمر الخطاب ظهر فانصرف في مجلس داره واپس زید کنا سلو د کور دا کوچی او دی پاپ کنا سلو ما فان سرت معه ز مسلالما حتا اعلان دی بلا سر حتا چې ما یګر اعلان شو دا دی ودینو وقاسوا بيرو وخري فتوضا ثم خرج وخرج معه فصلى العصر ثم رجع الى مجلسه ورجعت معه حتى اذا نودي بالمغرب دعا بوجوهن فتوضا فقلت له ايش هذا يا ابا عبد الرحمن دا څه دي ای عبدالرحمن الوضوء عند کل صلاة ته خو اودس هر لمانځه له کوې فقال ماته ابو عبدالرحمن ویلي دا کونیه د ابن عمر ده وقد فتنت لهذا مني وقد فتنت ته پېښي زما په دې خبره د هاذا مني ليس بسنتنا دا زما نه د دې په وجه نه ده چې دا زما باندې سنت ده ان کان لکافی وضوء لصلات صف صلوات كلها اگر چې کافی دې زما او د ساده مانځ د ټول مونږ لپاره سو پر جبه د فشوینه دا تجدید د وجود کل سلاطین ته په پوه شوی دا د سنت یعنی طریقه زما د وجوب نه ده ما خو خپل اعتقاد دا دی چې سات او دا سمانه ما خو سم کی ترڅو پورې چې یو د شوی نه لکه زما دا خپل چې دي دا د اجر او ثواب لپاره دي ایا اجر په دې کې شته او کنه ولکه سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من توزع على طهر كتب الله له بذلك حشر عشر حسنات قال حدثتني دوی چې صحابه ما چې ابن عمر د پاره په دې کې صح ما خاص دي ما تحديد ما کړ اسماء بنت زيد بن خطاب ان عبد الله ابن حنزله ابن ابي عامر حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء لكل صلاه طاهرا كان غير طاهر مطلب دا دی که په رسول الله اسلام او جو په سبق کې وو او یو خین بغا ان کړی دی کو په تقدیر د تسلیم سره چې دا غانه د وجوب دی به منسوخ شوی دی وای هم به دې کې خو سوا کراوي او مله به سوا په پکا ځای چې سوا واجب شي من کله دې نه انکار کړی ها او په امت باندې خو یو نشته نه ستړي سی ویل کتاب نه کړی وجزا یکون هم وهو فی ذلک سوا دا هم کې دي شي چې امت او پیغمبر په دې کې یو شانتي وي احتمال دا هم شته دا هم دي چې په پیغمبر باندې واجب دي وليس يوسف يوصل الى حقيقه ذلك دې مقصد ته رسي نشي کېدلی الا بتوقيف لیکن هلا چې مونږ ته پته ولګي چیرې په پیغمبر باندې ثواب واجب کو نو